هر کله چې ماتن فارغ شو د اولی قضیه نه د پاره د اثبات د صانع او د صفاتو داغه او د نور سمعیاتو وسی شروع کړه په دویمه قضیه کې اوله قضیه دا و حقائق الاشیاء ثابتتون او دویمه قضیه دا چې وال علم بها متحققنا علم بها په دغه حقائق باندې متحقق دا چې شعر متحقق د دې قضیه نه هم لا بودی ده او لا بودی تینا ذکر چې که حقایق دا شیا وی ولی زمن په علم نه حقایق دا شیا وی ولی زمن په علم نه نو چې زمن په علم نه نو زمن به پسې جهل چې زمن په علم نه نو زمن به پسې جهل نو د جهل بالاشیاء نه علم بالشی راتلی شي زمون کې په یو شی باندې جهل یو ناپوهي امون په نه پوهیږو نو د هغې نه مونږ انتقال کولی شو علم بالشی ته نه نو اثبات د صانع به څنګه کیږي دا نور صفات به څنګه معلومیږي او نور سمعیات به څنګه معلوم کړی شو نو دا قضیه په درجه د موقوفه علیها کې ده لکه دا اوله چې ده نو حقائق الاشیاء ثابتتن حقائق دا اشیاء ثابت تی والعلم بها متحقق او علم پیم تی شعر متحقق تی دویم غرض د ماتن په دې سره رد پلادریو ما بعد کې راځي ما بعد کې او درې فرقې را روان دي درې شاهزادګان عنادیه وای په نفس الامر کې هیڅ شی هم نشته دا ټول خیالات دي او هم باطله دي هیڅ هم نشته دا څوک وای عنادیه عندیه وای وای د چا په نس کې کم شی جوهر دی هغه جوهر دی دا کم چې عارض دی هغه به عارض یو په واقعیا کې سم نشته دا ټول سيزونه تابع دي د اعتقاد کته هغه ته وایي ته انسان یې هغه وایي یاره دې کې مې شک دی کته ته وایي ته ښار یې وایي دې کې مې هم شک دی کته وایي په دې خپل نه انسانیت به خو یقیني وایي نه په دې کې مې هم شک دی او کته وایي په دې شک به خو دې خپل په دې شک خو به دې یقیني دی په دې خپل شک کې مې هم شک دی پوه شوې په هر شي کې دې چا قایلې دې شک نو ماتن راغه پاول دواړو باندې ارادو کو په حقائق الاشیاء ثابته تم سره او په دې لادریو باندې ارادو کو په ول علم بها متحقق سره په دې سره په سو کو ارادو ول علم بها اي بالحقائق غرض شارح د عبارت سره تعین د مرجع کول دي دا به حکه ها ضمیر راجع ده دا بچا ته راجع نو دی وی دا به ها د ضمیر حقایق ته راجع ده د بها ضمیر چاته راجع دی او حقایق په کوم ځای کې ذکر دی په حقایق الاشیاء په دې عقد د عقد وضع جزیاول ذکر شوی دی د عقد وضع جزیاول ذکر دی من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها مصداق ذکر کوي د علم او دویم په العلم کې د الف لام دا د پاره د استغراق نوعی دی دا د چا د پاره دی د استغراق د پاره نو معنی دا شو حقایق دا اشیاء ثابت دي والعلم بها د علم مصداق څوک ته تصور او تصدیق نو والعلم او الاسلام د استغراق د پاره دي نو والعلم یعنی تصورات د اشیاء او تصدیق په اشیاء تصدیق تصورات دا شیعو او تصدیق د دې حقایقو یعنی من تصورات ته حقایق والعلم بها متحقق سمانا یعنی من تصورات ته حقایق کول شو او من تصدیقات هم پچار اوسته شو په حقایق باندې منګا تصورات ته چا کولې شو سوچ کاوه او تصدیق به ها منګه تصدیق هم راوستې شو په دې حقایق او باندې من تصدیق هم راوستل شو بچا نو دا العلم چې دی علم دده مصداق څوک شو تصورات او تصدیقات نو والعلم بها علم په حقایقو یعنی تصورات د حقایقو من کولې شو تصدیقات په چاره وسته شو په حقایقو باندې راوسته شو خو ما تاسو ته وویل چې الف لام پکې د استغراق نوعي د پاره دي کې استغراق فردي د پاره دي نوعي د پاره دي ولیکه د استغراق فردي د پاره شي نو بیا خو معنا داره چې حقایق د اشیاء شته والعلم بها متحقق هر فرد د افراد د تصور نه او هر فرد د افراد د تصدیق نه زمن په دې متحقق دی نو هر فرد د افراد د تصور او هر فرد د افراد د تصدیق کې ستاسو په حقایق متحقق کیږي خدا اعلی چې ته د دنیا ټول حقایق حاضر کې کنه د دنیا ټول حقایق څه کې او د دنیا ټول حقایق څوک مستحضر کولی حاضر کولی شي نو لهذا موږ وایو چې نه دا استغراق نوعی دی استغراق څه او د نوع تحقق په زمن د یو فرد کې کیږي د نوع تحقق په زمن د چا کې د یو فرد کې هم کیږي نو استغراق دی خو کوم استغراق دی استغراق نوعی سوال، دا من تصوراتها جمع ذکر کړه او دا تصدیق مفرد ذکر کړه دا ولې؟ والعلم علم یعنی تصورات ته حقایق من کولې شو او من تصدیقات په حقایق راوستې شو نو دا تصورات جمع ولې ذکر کړه او دا تصدیقات مفرد ولې ذکر کړه وایه ځکه چې انواع د تصور ډیر دي انواع د تصور ډیر دي او انواع د تصدیق کم دي انواع د تصور سری ډیر تکذیب دی او انکار دی او تخیل دی او توهم دی او تعقل دی او دا ډیر زیات دي اپا خلاف د چانا د تصدیقنا چې انواع د تصدیق هغه کم دي ځکه انواع د تصدیق سوق دي سودی سلور ځوان تقلید جهل مرکب او یقینا دا د چا انواع دي ودر حصر پکې دار چې تصدیق خو دې ته وایي چې د سړي اعتقاد راغلی تصدیق خو دې ته وایي چې د سړي څه شی راغلی خو دا اعتقاد به یا جازم وي او یا به نه دا اعتقاد به یا جازم وي او یا به که نه ځوان که اعتقاد جازم و نه یا به ثابت يي او يا به نه يي که نو تقليد که ثابت و بيا به خالي نه يي يا به مطابق د نفس الامر واقع سره يي يا به نه يي که نو جهل مرکب او که و يقين ظن دې ته وایي چې جزم پکې نه یعنی فی الحال احتمال د نقیز لري تقلید دې ته وایي چې فی الحال نه لري ثابت نه یعنی په معال کې احتمال د نقیز لري جهل مرکب دې ته وایي چې نه فی الحال لري او نه په معال کې لري خو په واقعیا په نفس الامر کې لري دې ته څه وایي جهل مرکب نو تصورات جمع ذکر کړه او تصدیق څه شی ذکر کړه اے بی و بی احوالها د ناقد برا اے بی ثبوت حال کله ده او شارح و بی احوالها والتصدیق بها و بی احوالها د کم لفظ ذکر کړل و به احوالها نو دلته یو اعتراض دی او دا هغه اعتراض د دفی د پر کم لفظ ذکر دی بی ثبوتها بی ثبوتها دا چا د پر دی د اعتراض د پر د تفر اعتراض د پر ذکر شوی دی او وباحوالها سره هم هغه اعتراض څه شي کیږي د پکی سوال دار چې د علم مصداق تا ما ته څوک خو تصورات تصدیقات او د العلم کې الف لام د چا د پاره شو نو معنا دا چې من تصورم د چا کولې شو یعنی تصورم متعلق کیږي تر حقایقو او سوکم متعلق کی یہ طرح کا تصدیق سوال دار ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تصور کی تعلق حقائق کے ساتھ ٹھیک ہے درست ہے ذکر تصور پہ ہر شی پورے متعلق کی گی لا حجرت تصور فیتعلق بكل شیء پر شی پورے متعلق کی نو مفردات پورې متعلق کېدلی شي او په چا پورې متعلق کېدلی شي په مرکباتو پورې خو تصدیق خو په مفرداتو پورې نه متعلق کیږي هم ته څنګه وای چې د تصدیق هم د حقایق کولای شم حقایق خو مفرد لفظ ده کنه حقایق الاشیاء خو څه شی ده مفرد او تصدیق خو متعلق کیږي په نسبت پورې کنه متعلق التصدیق او معلوم تصدیق خو نسبتی کنه تصدیق خو چا پورې نخلی نسبت پورې نخلی مفرد پورې نه نو په حقائقو پورې تعلق د تصور صحیح دی خو په حقائقو پورې خو تعلق د چا صحیح نه دی د تصدیق صحیح نه دی نو دا ناکت راغی اس نے نقطہ لگا کر جواب دے دیا والتصدیق او تصدیق د حق بها په حقائقو یعنی تصدیق په حقائقو یعنی بثبوت الحقائق بثبوت نه بثبوت لا حقائق نو وس معنا دا شو چې تصدیق متعلق کیږي پچا پورې په حقائق پورې کې په ثبوت ته حقائق پورې یعنی الحقائق ثابته دا مطلب الحقائق دی پوری څه شي کیږي متعلق کیږي نو الحقائق الثابته بیا مفرد ده کدا قضیه ده قضیه ده کنه من چې نسبت راغی کنه نو ځکه ته دا نقطه لګو دا و تصدیق تصدیق بها په ثبوت د حقائق باندې والعلم علم یعنی تصور کیږي موږ کولی شو د حقایقو او دغه رنګ د تصدیق هم متعلق کیږي په چا پورې په حقایقو یعنی په ثبوت الحقایق پورې یعنی په الحقایق ثابته پورې چې حقایق ثابت دي من کې نسبت شنو تعلق د تصدیق ور پورې سوال جواب و ثبوت الحقائق ثبوت په معنی د وجود ا د حکما او پنځ باندې وجود عیني د شي سره د حکما او پنځ باندې وجود سي نو وجود الحقائق شنو حقائق شو کنه عین دی ور سره کنه څه شی دی ور سره عین شو ور سره نو بس مرجع حقائق او دلته ثبوت شو ولی ثبوت په معنی وجود او وجود بیا څه شي هغه عیني نو بس مرجع او د دې په منځ کې سفر کرا هم نه دی نو معنی دا څه به هر حال بیا وای والعلم علم بها حقائق چې د علم نه څوک اخلي تصور نو حقایق وایا والعلم علم بها په حقایق یعنی تصور په حقایق تصور د حقایق او د علم نه تصدیق علن والعلم تصدیق بثبوت الحقایق بوجود الحقایق متحقق دا متحقق دی یعنی تصدیق پچا باندې راغی په حقایق او په حقایق او من حيث ثبوت نو دا قضیه قضیه نه جوړه شو نسبت پکې ته منځ کې راغی دا سوال وکړه سوال دی داو کچې مخکې خو مرجع حقایق او علم او علم بها په حقایق او دلته کې ثبوت خبره کوي نو دا خو مخکې مرجع یو او دلته بل سوال جواب یو شعر کنه ثبوت معنی وجود خو بس عین شی کنه معنی دا چې تصدیق د حقایقو تصدیق یعنی چې حقایق موجود دي حقایق ثابت دي نو تصدیق دې پورې متعلق شو او دې ته ویل کېږي بیا تصدیق بسیطه تصدیق څه تصدیق بسیط دي ته وایي چې د وجود په نفسه یا عدم په نفسه هغه باندې راشي لکه شی موجود یا معدوم شی موجود یا نو دې ته وي تصدیق څه شی وباحوالها دا بل جواب دی علم یعنی تصور د حقایق مون کولې شو تصدیقم وباحوالها په احوال د حقائق باندې تصدیق بها پدی یعنی په ثبوت تدی وباحوالها او په احوال د دی په چا باندې په احوال د دی نو احوال د حقائق سوق دي ممکن حادث وغیرہ په دې ټول باندې موږ څه شی راوستې شو موږ تصدیق راوستې شو اے مولانا پر احوالو د حقایقو مونږ تصدیق راوستې شو او تصدیق تصدیق بها په دې یعنی په حقایقو یعنی په ثبوت د حقایقو او به احوالها او په احوالو د حقایقو احوال د حقایقو څوک دي ممکن حادث وغیرہ ممکنون حادثون وغیرہ دا حالا احوال د چاري د حقایقو د احوال د چاري مولانا د حقایقو نو موږ دا تصدیق راوستلی شو چې دا حقایق ممکن دي، دا حقایق حادث دي، دا حقایق داري، دا داري، دا داري، داسې موږ کولی شو. پوه شوې؟ نو چې دا و به احوال هاشم بیا به سوال ختم شي ښا بیا به سوال چې ته وې تصدیق خو یوازې حقایق نه کیږي دې په نه متعلق کیږي او نه مړه مراد حقایق نه دي مراد احوال الحقایق دي مراد څه شي او چې احوال الفشي شي حقائق شینو بس بیا خو صحیح تعلق پورې تصدیق راتللی شي ځکه تصدیق پن قضیه پورې خلی دغم قضایا شو چې دا حقایق ممکن دي دا حقایق حادث دي دا حقایق ممکن دي او دا حقایق حادث دي خو بیا به دي تصدیق د تصدیق ابسط وای کم تصدیق مو ته وای تصدیق بسیط دی ته وای چې د شی د وجود او د عدم سره تعلق ساتي دا شی موجود دی دا معلوم دی او تصدیق افسد دي ته وایي چې دا غي تعلق د وجود نه مخکې چې کوم چیزونه دي نه غیر سره لګي د تصدیق د وجود نه مخکې چیزونه کوم دي امکان تقرر وجوب و غیره دا شی ممکن دی دا دار دا دار دا حادث دی دا ممکن دی دا فلان دی فلان دی امکان وجوب تقرر و غیره نو دې ته ویل کېږي چې شی چې دې پوری تصدیقون خریدا شی ممکن دی دا شی متکرر دی نو بیا دې ته وایي تصدیق ابسط کم تصدیق تصدیق ابسط دا په حلیه بسیطی او حلیه مرکبه کې ویل کېږي تاسو مختصر کې ویلو چې حلیه بسیطه دې ته وایي چې د شی د وجود او د عدم نه پوښتنه دا شی موجود دی که معدوم دی ته وایي او موجود دی یا معدوم دی دې ته وایي حلیه بسیطه دې ته وایي حلیه او چې داسې تاسو شي دا زید سور دې که سپین دې که خل دې د وجود نه علاوه د نورو چیزونو کې وشي نو هغه ته ویل کېږي تصدیقي هغه ته ویل کېږي حلیه مرکبه هغه ته ویل کېږي حلیه دغه په جواب کې چې کومه قضیه راځي ایته وی حلیه مرکبه ته او زید سور به زید سپین دی زید خړل او غیره نو دلته چې کوم تصدیق راغی نو په اول تفسیر باندې بسیطه په دې بل باندې ابسط ځکه د وجود نه مخ کې شي پښتنه باندې تصدیق راغی نو دې ته وی حلیه دې ته وی تصدیقي ابسط نو مولانا تاسو باندې کله وهم راغلی نو اسی به زمانه راغلی ما به ها کې چاته زمير راځه ده ام حقایق تصورات او تصدیق دا مصداق د علم خیمه او الاسلام پکې د استغراق نوې د پاره دی ختمه به نه بر ثبوت لیکل لولي ذکر تصور تعلق د حقایق پورې صحیح دی پر تصدیق حقایق پورې صحیح دی هغه مقصد دی وینا مراد تنا حقایق من حيث الثبوت تی نو قضیه شو سوال بیا هم مرجع حقایق شو او دلته کتاب بل شی واغستم ثبوت وای ثبوت په معنی وجود خو یو شی دی کنه بیا مې درته وی چې تصدیق متعلق شي په حقایق په نوم نه حیث الوجود چې دا حقایق ثابت دي موجود دي نو دا به حل شي شي بس و به احوالها دا کرانګي تصدیق زمونږ راتلې شي په احوالو د حقایقو احوال د حقائق کوم دی امکان حدوث وغیرہ خو په دې چې کوم تصدیق راشي دي ته وي تصدیقي ابسط علما کرام دا څه فرمای وي د وجود نه مخکې امکان او تقرر فوجب فوجد یو شی ممکن شي بیا متقرر شي بیا ضروری شي بیا موجود شي بیا څه شي موجود شي بهر حال نورې خبرې پرېږده خو دومره خبره ده چې والعلم علم بها دا دویمه قضیه ده علم په حقایقو یعنې موږ تصورات د حقایقو او موږ تصدیق راوستلی شو په ثبوت د حقایقو او تصدیق په ثبوت د حقایقو او په احوالو د حقایقو متحقق دا متحقق دی دا څه شی دی متحقق دی او داسې خبره نه ده لکه څنګه چې لادري وایي زموږ فارسي کې شک دی وصلی الله تبارک